هغه د یوه غریب ملا امام په کور کې وزېږېد، پلار یې ورباندې محمد عمر نوم کېښود، د خپل مور او پلار لومړنی اولاد و، لا یې خاپوړې کولې چې پلار یې له اصلي سیمې یعنې خاکرې څخه لرې د کندهار ښار ته څېرمه په نوده کلي کې امامت ونیو. کوچنی عمر د مولوي غلام نبي صاحب په غریبانه خو د ایمان په نورانیت زېبا خاندان کې راستر شو، د مؤمنې او صالحې مور په غېږ کې تربیه شو، او لومړنی امتحان ورباندې هغه وخت راغی چې لا شپږ کلنۍ ته نه و رسېدلی. د نودې د کلي ملا امام مولوي غلام نبي صاحب وفات شو او کوچنی زوی یې محمد عمر د یتیمتوب له یوه دنیا غمونو او امتحانونو سره د الله تعالی اسرې ته پرېښود. الله تعالی چې همېشه په بندګانو کې خپل د قدرت عجایب ښکاره کوي، همدا د نودي د کلي د ملا پنځه کلن یتیم زوی یې د یوه لوی کار لپاره غوره کړ. دا لوی کار چې د انسان د خلقت له مقاصدو ګڼل کېږي، د الله تعالی په ځمکه اسلامي خلافت یا د شرعي نظام جوړول دي. پر ځمکه د اسلامي حاکمیت رامنځته کول هغه فریضه وه چې له ډېرو کلونو راهیسې انسانانو هېره کړې وه. د مسلمانانو له ذهنه دا خبره وتلې وه چې دوی اصلاً د همدې ستر کار لپاره پیدا شوي دي. د وروستیو پیړیو د سترو امتحانونو له امله مسلمانان د خلافت امیر المؤمنین شریعت امر بالمعروف و نهی عن المنکر اسلامي اخوت او داسې نورو مفاهیمو سره یو مخ نه اشنا شوي وو الله تعالی مقدره کړې و چې د اسلامي واکمنۍ د عملی تطبیق کارنامه به د نودي د کلي د مسافر ملا امام د هغه د یتیم زوی په لاس ترسره کوي چې د خپل پلار له مړینې وروسته د خپلې مور سره په بېګانه سیمه کې بې سرپرسته پاته و. یتیم محمد عمر له کندهار څخه د خپلو ترونو د اوسېدو سیمې اروزګان ته لاړ، هملته راستر شو، د کلي مدرسې او مسجد ماحول یې شخصیت صیقل او په سوچه اسلامي افغاني رنګ ښایسته کړ، د خپل مؤمن، مجاهد او غیرتي ولس په غېږ کې و اوسېد، د هغوی هر غم او ښادي یې په ځان او روح سره حس کړه. د ولس په ژبه وغږېد، د ولس په رنځ رنځور شو، د ولس په درد ودردېد، د خپل مؤمن ولس په منځ کې ماشومتوب او ځوانۍ تېرولو پکې سوچه عادات تقویه کړل، د غیرت، حیا، ایمانداري، وفا، مېلمه پالنې، تعهد، هېوادپالنې، صداقت او ايثار په شان سوچه عادات يې د روح او جسم په رګ رګ کې نهادینه شول. همدا لامل و، کله چې په ولس بده ورځ راغله او کمونیزم یرغل راووړ، ځوان ملا محمد عمر لومړی تن و چې د قربانۍ ډګر ته په هسکه غاړه ور وړاندې شو، لومړی يې په دهراود ولسوالۍ کې له شورویانو او کمونیستانو سره تاریخ جوړونکي ډغرې ووهلې او بیا چې کندهار ته راغی نو د کندهار هرات لارې ترمنځ د سنګ حصار او پاشمول سیمه یې د روسي ټانکونو په هدیره بدله کړه. هغه د خپل دین او امت لپاره څلور ځله خپله وینه توی کړه، خپله ښۍ سترګه یې د روسي بم له پرچې سره والوته، خو دې زخمونو، سختیو او ازمونونو په عمري عزم کوم اغېز ونه درلود، هغه د کمونیست نظام د راپرځېدلو تر ورځې په پوره متانت، د سنګ حصار په سنګر کې ولاړ و او د جهادي مبارزې توغ یې رپاند ساته. کله چې کمونیزم را وپرځېد، نو ملا محمد عمر خپل د جهاد مرکز په مدرسه بدل کړ. هغه د اسلامي نظام د جوړولو کار هغو رهبرانو، پروفیسرانو او انجینرانو ته پرېښود چې هر یوه یې دوه لسیزې په اسلامي نظام، خلافت او شریعت باندې ژبه ټکولې وه. هر یوه ځان د اسلامي نظام تیوریسن او متخصص باله او هر یوه د اسلامي نظام او خلافت د جوړولو په موضوع ګڼې لیکنې او رسالې لیکلې وې او کلونه کلونه یې خلکو ته د سرتاسري اسلامي نظام د قیام او د فلسطین د ازادۍ وعدې ورکړې وې خو درې کلنې تجربې ثابته کړه چې قول او عمل دوه بېلابېل شیان دي ډېر ځله به یو څوک په تیوریک لحاظ په یوه موضوع پوهیږي مګر الله تعالی به د عملي تطبیق استعداد او صلاحیت نه وي ورکړی زموږ جهادي فروفیسران هم همداسې پوچ وختل هغوی لا د کمونیزم له جهاده نه وو اوزګار شوي چې تر خپل منځ یې یوه بل ته د جهاد اعلان وکړ هغوی په خپل درې کلن کردار سره نه یوازې د افغان جهاد وقار په اوبو لاهو کړ بلکې لسګونه زره بې ګناه کابلیان یې هم ووژل فساد او پاټکماري یې هم ترویج کړه، د غلا، غصب، ظلم، قتل او بیت المال د لوټمارۍ کلتور یې هم عام کړ او په نړیواله کچه یې اسلامي فکر او جهاد ته سخته صدمه او بدنامي واړوله. ملا محمد عمر مجاهد چې د پروفیسرانو کمزوري ورباندې وغمېده، مجبور شو چې خپل مسؤلیت پخپله ادا کړي. هغه په لومړۍ ورځ تکې تنها ووت، درس په درس او حجره په حجره وګرځېد، د فساد په وړاندې قیام ته یې خلک راوبلل او په ډېره لنډه موده کې یې د الله تعالی په نصرت یو داسې ځپاند اسلامي حرکت په غورځنګ راوست چې د فساد او پاټکمارۍ ځنځیرونه یې د خسو په شان په مخه واخیستل. هوکې، ملا محمد عمر مجاهد اسلامي نظام جوړ کړ، علماء کرامو هغه ته د امیرالمومنین، لقب ورکړ. هغه د اسلام هغه ټول قوانین عملي کړل چې په توان یې پوره وو. د ټولنې د اصلاح، د قوانینو او قضا د اسلامي کولو، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دیني وجیبې ترسره کول، د حدودو او قصاص نفاذ او د اسلامي تعلیمي نظام د پیاده کولو په شمول یې ټول په توان پوره شرعي اقدامات تر سره کړل، په نړیواله کچه یې د اسلامي امت په هره غمیزه غمجن شو او د نړۍ په هیڅ کونج کې یې له مسلمان څخه خپله همکاري او خواخوږي ونه سپموله، هغه د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو کافرانو د پوځي، اقتصادي، سیاسي او تبلیغاتي جنګ او فشارونو په وړاندې لکه غر داسې دنګ او مطمئن ودرید، د نړۍ طاغوتیانو هڅه پیل کړه چې د اسلام د دې رښتیني او غیرتي زوی اورمیږ ټیټ کړي مګر د دریم عمر په زړه کې له هغه پیغمبر علیه السلام سره د وفا تعهد پروت و چې لومړني عمر رضی الله تعالی عنه هم ورباندې ایمان راوړی و د هغه په رګونو کې د بدرینو او صدیقینو ایمان او جذبه ځغلېده د هغه په زړه کې د الله تعالی ویره وه هغه الهي خوف چې د ده په زړه کې یې بلې ویرې ته ځای نه ورکاوه له شرقه تر غربه د نړۍ سترو تواغیتو په ګډه د ملا محمد عمر مجاهد او د هغه له خوا د تاسیس شوي اسلامي نظام په وړاندې جنګ اعلان کړ. کفار له سترو پوځونو او جنګي سازو سامان سره راغلل. ملا محمد عمر مجاهد د دې په ځای چې د اسلامي امت کمزوري ښکاره کړي او د کفر په وړاندې د اسلام بیرغ ټیټ کړي، د اسلامي تاریخ د اسلامي تاریخ بې سارې قرباني یې ورکړه د پاچاهۍ د تخت په ځای یې د غرونو او رغونو لاره ونیوه د هیواد له غرنیو سنګرونو یې د صلیبي تاغوت په وړاندې جهاد ته دوام ورکړ په لومړني ځل یې د اسلام سرسخته دښمنان امریکایان په ځان پورې حیران کړل او د تاریخ د تر ټولو اوږد جنګ په ستړیا یې واړول. ملا محمد عمر مجاهد د ژوند تر وروستۍ سلګۍ د جهاد او اسلامي نظام ارمانونو ته هغه چې څه ویلي وو، هماغسې یې وکړل. هغه چې له اسلام سره د وفا کومه وعده کړې وه، په هغه وعده تر پایه ودرېد. هغه لکه څنګه چې د هېواد د کلیو په سوچه او فطري ماحول کې راستر شوی و، بیرته همغو خړو کلیو، خټینو کورونو او ډبرینو سنګرونو ته وګرځید، د خپل مجاهد او بې کوره ولس په شان یې د جهاد انقلابي دوره له بې کورنۍ، ستومانۍ او سختیو سره همغاړې تیره کړه، هغه د هیڅ معاصر رهبر یا لیډر په شان د امتیازي او هوسا ژوند هوس ونه کړ، بلکې د کفري بالادستۍ د منلو په ځای یې په سپېرو خاورو کې غریبانه ژوند غوره وباله، تر دې چې بالاخره د مبارزې له همدې کلیوال سنګر څخه په جګو سترګو او سپین مخ د خپل متعال رب جل جلاله حضور ته ورغی. هوکې! درنو اورېدونکو! امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د دیارلس سوه او دوه نوي یم هجري شمسي کال د ثور د میاشتې پر څلورمه نېټه له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.